سورۃ العادیات مکی سورۃ له په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې سلام نزول کې د سورې اثر نفس والا سم داوا زجر بعد تخویف مخکې تخویف او ربط دلته زجر ورته و اس سور هغه جهاد کوي او تم دغه سناسي دنیا د لپاره کوشش کوي او د الله دین د لپاره کوشش نه کوي اسنه تابع دي آخر کې تزهید د دنیا او تخویف ترغیب ورکړي مجاهد او یقوال انسان په یو مثال سره والعادیات او شاهد دی منډي وهم کیا سنا په حس حس کولو سره اس چې منډه وای نو حس حس کوي ستړي شي فالموریات اور کل کی دی قد هم پسویو سرا پچ ڈکلالی کی ناغا لندو کی کانی نال بجی والمغیرات نو حمله کوونکی په وخت سبا کې پاسر نه پورته کوي دیو دا ټول گواهی دی او اس گواهی jihad کی او ګور ته درسه ناشي غټ پټ د خبرې ورپسې وکړي نو پورته کوي به بدا وخت کې نه خاندول نو نه نوځي بدا وخت کې جمن فوج کې چې کوی دا چې تعلیم عالی شوای دا اس خصلتونه د انسان سره قریب کړي دا چې کوی چا چې تعلیم ورته کړی یو شی ودرې هغه چتې دې ځای ورسره دا به خپل کس سره درځي چترال کې کېږي نه تبازي هغه سره لاړ شي د رسول کې راوځي چې اسې وسوسه بیا د یا سلام د توسي د واسه ولګي کله اسو کوزي کې په مالک راځي جنگ دوران کې ډزې بکیږي د تور گزار کېږي پس پر مالک را مقام تر سیدو نه نرو حاضر دی او دې دونه ورته ګاډي نشوي او د خپل بل طرف ته کوي یقینا انسان ربي د خپل رب لن کنو خامخا ناشکر دی او یقینا لا علی ذالک پدې ناشکرې له شهید په خپل غواړي او یقینا دا انسان له حب الخير په مینه د مال کې له شدید ډیر سخت دی